د چې په اسمونه کې چې دا خارج د عواملو لفظونه او احدهما په کې مسند له دې او دې مسند له ته مبتدا ویل کېږي او ثاني په کې مسند به دې او دې مسند به ته چې ویل کېږي خبر نو مبتدا هما اسمان دا دوه اسمان دي نو دا خو عام دی ټول اسماء ته شامل دي مجردان عن العوامل دا چې اسمان دي تبع خارج دي کنه عوامل لبتونه نو هغه اسماء ته خارج شو چې دا وی عوامل چې لکه لکه اسم د کانا واخلا یا اسم د چا واخلا د الله لنا في جنس واخلا ما ولا مشفاف له چا واخلا ځکه دا وی عامل چې لکه لکه احدهما مسند الهي یو کې مسند الهي دی په دې سره خبر او خارجي دي او دویم کې مسند دی په دې سره مبتدا خارجي نو مبتدا او خبر په اسمان مجردان تعریف خو د هر یو ځان ځان ته څه کیږي مبتدا څه دی هو اسم د هر هغه اسم دی مجرد عن عوامل اللفظيه مسند اليه چې دا به خالي د عوامل لفظيونه الکون د دې کې چې دا به څه واقع شي مسند اليه څه معنی چې دا به اسناد یو شي خبر ثابت هو اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند به دا هغه اسم دی چې د بخاری کې د څنګه د عوامل لمسونه اخالقان د کې چې د بچی شواقي شوی لکه مسند البيت واقع شوی دی چې څه کې ګرځا مبتدا او خبر او علامات النحویه کې الګ دې علامات لیکل دي چې موږ به دا مبتدا او خبر څنګه پیژنو چې دا مبتدا دا کدا خبر دی یو علامه دا ده چې ضمیر مرفوع منفصل څخه مراد دا تفصیل دا په ترتیب کې واقع کیږي اکثر کې واقع کیږي خو په دې سر سره د دې د تاکید او مرکوم متصل متصل لپاره نه لکه ضرب ته انت نفسک کې انت ضمیر مرکوم متصل دی خو کې دې چې نو واقع کیږي راکا د مقتضا ځکه نشو واقع کیږي ځکه د تاکید د سره لپاره ضرب ته لپاره نو دی وجنا هو الله هو الاول والاخر والظاهر كذا هو ترکیب کې شي واقع شوی دی مبتدا هو الله الخالق والبارئ یا اسم و فعل او هو معرب و مبني کدا هو ځنی چې واقع شوی دی مبتدا او دغه خبره دا ده چې د کلام په سر کې د الکلام ولا اسم راځي او د هغه نور څه بغیر د الکلام ولا یو اسم راځي چې کوم د کلام په سر کې کوم اسم راغلی دا مبتدا دی او دویم اسم چې دلته کلام سره دا معنی چې د کرخه په سر کې راځي د کلام سره نه دا مطلب دی چې د کوم ځای نه نوې خبره شروع کړي د کوم ځای نه شي کیږي لکه الله سميع عليم الله قرآن معرف بالله د رسول او پسې بل اسم راغلی سميع او عليم دی باندې الاسلام نفسه نو دا اول اسم مبتدا دی او دا دویم اسم چې دی خبر دی یا الدنیا سیسن المؤمن اول اسم چې دی دا الف لام والا دی دویم اسم دی غیر د الف لام والا نه دی دا اول اسم مبتدا دویم مبتدا دویم اسم چې دی لکه خبر دی د کلام په سر کې مضاف مضاف الیه راځي او دا وی نورسته بیا یو اسم راځي چې هغه باندې الف لام نه وي نو دا په طریقې کې مبتدا او خبر واقع کی لکه خيار الشرط جائز خيار مضاف شرط مضاف الیه الحق یا آثار خيار شرط جائزون دا مضاف سره مضاف الیه مبتدا او جائزون دي چې لکه خبر ده صدقه الفطر واجب دا شرط مضاف یو مضاف مضاف الیه راغلی مستدی غیر د الف لام نه یو سم راغلی چې واجب دی مدار کې شه دا لکه دا مبتدا واجب ټول خبر واقع شوی دی کلام په سر کې الف لام ولا اسم یو دغه نرسته فعل راځي نو دا همیشه مبتدا او خبر راځي لکه البيع ينعقد دا البيع معرب باللام دی رسته ورته فعل دا غل دی ينعقد یا النکاح ينعقد النکاح معرب باللام اسم دی رسته کې ينعقد فعل دا غل نو دا البيع مبتدا او ينعقد د دې لپاره چې واقع شوی خبر واقع شوی دغه شان ته د کلام په سر کې الف لام ولا اسم راځي نو د دې نرسته دا مجرور راځي نو دا معرف بلام اسم مبتدا دی او دا جار موصوف د دې لپاره چې د خبر دی خدا شرط دی بل لفظ صلاحیت د خبر دی لکه شرکت علی ضربین الشرکت معرف بلام دی دا مبتدا علی ضربین تام موصوف په صفات متعلق سره خبر اصل هو علی ثلاثه تدریجی دا شان د اسم اشاره نه روسته بغیر د اسلام نه کومې سم راځي نو دا انسان اسم اشاره مبتدا او ما بعد اسم خبر ورته لکه هاذا ذکر مبارک هاذا اسم اشاره ده او دا ما بعد چې څه درکا یا هاذا کتاب انزلناه هاذا مبتدا او کتابونه چې څه درکا یا ذالک الكتاب کې ذالک اسم اشاره مبتدا او دا کتاب چې څه ده خبر ورته دا کتابونو کې څومره عنوانات راځي دا مبتدا واقعي خبره موضوع دي کتاب الصلاه کتاب الحج کتاب الصوم کتاب الطهاره باب الاذان دا ټول په ترتیب کې مضاف مضاف له مبتدا واقعي کیږي ایا دا د هغه لپاره خبر ورکړي هغه مبتدا او کتاب الحج کتاب الصوم دا د لپاره څه واقعي خبر ورکړي یا هغه مبتدا دا د خبر دی یا دا مبتدا دا هغه د لپاره څه واقعي کیږي نوم نرستا بغیر د اسلام نه یو اسم راځي هغه کمالي په نه کې نو دا مبتدا او خبر واقعي لکه د چې وایي چې محمد رسول الله محمد رسول الله محمد نوم دی مستثنا یا رسول الله اگر چې معرفت راغلی دا نو دا علاقه چې د محمد مبتدا ابراهيم خليل الله ابراهيم مبتدا خليل الله خبر د اسماعيل ربيع الله موسی كريم الله عيسى ادم صفی الله دا ټول فصل کې چې چې واقع دي خبر ورکړي مبتدا خبر ورکړي دا شان ته نور علامات هم دي او سره مثالونه ورکړي دي دا ټول د جملې اشیاء په حل کرنے کا طریقہ د جملې اسمي حل کولو طریقہ دا غي عنوان لاندې دا خبرې کوي سوای چې دا مبتدا او خبر د تدې پرتی مجردان چې دا بخلا خالی کړي شي چې غد اسمه کوله ده کنه نو چې خالی کړي شي دا عامل لفظي نه دي نه خدا معلومي دي چې یو د په دې کې عامل لفظي وي او بیا به څه شي لکه او دې په دې باندې چې وایي چې علاقه دا پارټه چې خالی کړي شوی دی نو دې خدا هغه مطلب چې دې کې وګوري او بیا تاسو یې کړی دا لکه بیا سوال به ورکی دی لګا چې زه به درته خو مبتدا وي او په دغه ابد عامل لفظو نه خالي او زه ابد عامل لفظو نه نه خالي لکه په حق کې کثیر همون دا په کله مبتدا واقع شي د تیر همون خبر دی او دغه د عامل لفظو نه خالي نه چې هغه دې څنګه هم ورته مراد عامل عامل هغه د الموت سره په معنا چې عمل هغه عامل چې هغه سره کې دي شي او دا په حسبګه کې دا په زائده ده دا عامل مؤثره په معنا الکه عوامل لفظیت العوامل دی باندې الف لام تنسیت داخل شوی دا معنا د جمعیت ختمه نه دی چې نته دا سوال نه کوي دا په خالي د عوامل لفظیت او عوامل جمع دا وقد جمع سودی نو کما سم د دریو نه بخالي او که یو ځای د پروا نشي نو موږ چې دا تعال عوام مختلف نام چې کړي چې دی نو معنا د جمعیت ختم کړي د دا معنا چې د دین چې عامل نه بخالي کله یو یو کړو یو کا جدیبا یو سوال باندې دي چې څه چې هما اسمان مجردا دا مبتدا خبر به چې راځي لکه اسمه په څه په درته کومه چې لکه دا مبتدا به او دې په څه واقع شي ولکه یا به خبر راغلی دې به سمې بل څه ولکه دې به فعل راغلی لکه وان تصوم خير لكم دا تصوم تکلیف څه واقع شي دا وته وایي کا چې ولې په مبتدا کې تعریف اصل دی په خبر کې تنکیر اصل ځکه مبتدا محکوم علیه دا مبتدا چې دا یا مسند الیه دا د دې یو شی نسبت دی په دې باندې حکم لګي او یو شی نسبت چې څوک یا حکم لګي نو حکم په معلوم څه باندې لګي په مجوز باندې نه لګيږي نو دیو جن اصل په مبتدا کې څه دی معرفه والو اصل په خبر کې نکیرواله دی ولې نکیرواله دی ځکه نکیرواله دی چې ځکه په خبر سره خبر ورکول کېږي او خبر کې یو سړی ورته یو شي خبر په مجبور شي سره ورکول شي په معلوم شي یا خبر د مجبور نه ورکول شي د معلوم نه نشي ورکول نو دیو جن اصل په خبر کې تنقید اوس تکیره خو مبتدا نشي واقع کېدل لیکن دلته تخصیص راغلی تخصیص په تا سره راغلی دی صفات سره راغلی دی صفات د دې چې لرکه مؤمن ولا عبد مؤمن خامخا یو غلام چې داسې غلام چې هغه چې لرکه خیر الله به سره دی د مشرک نه نو الکه مخکې عبد کې عموم صفات یو طرح عبد هم کافر ته شامل او هم چا ته شامل مسلمان ته شامل چې مؤمنون صفات ورته راغی نو لږ تفصیل په کې راوځي کافر چې خارج او مؤمن دي څه سره کا پاتې شو نو تفصیل په کې راغی د دې وجه چې تفصیل راغی او د مبتدا پاتې شي یا دا هغه صورت دی چې تفصیل په صفات سره راغلی دی تخصیص راغلی دی په اعتبار د علم د متکلم سره تخصیص راغلی دی په اعتبار د علم د چا سره څنګه په اعتبار د علم د متکلم سره ارجلون کې حالزه د استفهام لپاره ده ارجلون کې حمزه د څه لپاره ده ام امراتو کې دا ام مستقله ده ام چې کې ده ام د قسمه د یو منقطعه او بس کې ده لکه نو دلته دا ام کوم ام ده مستقله یو قاعده ده نو د دې وجه نه پدې کې چې راغی لکه تخصیص ده نو دې وجه نه ته جواب په نعم ولا سره نه چې ورپلې سړی ته نه پښتنو کې چیرې د کمره کې خزه ته سړی ته وای او یا نه او نه سره جواب نشي ورپلې نو جواب څنګه ورکړل کا چې به ورته خې چې لکه سړی دی او کتی چې دی بعيد احد الامرين بوته کې یو بوته معین کې یا سړی دی چې لکه خزه ده نو دې وجه نه الکه دې کې تفصیل څنګه راغله دی بارجل امراتن کې موږ وایو چې دلته د امر متصله راغله د په جواب د تا کې حمزه استفهام کې مقابله د حمزه استفهام کې امر متصله کې واقع شي په مقابله د حمزه استفهام کې دا د څه لپاره دي دا عند احد الامرين فزور سنه یو تا وبعد علم المخاطب باحدهم ورسته د دې بعد علم المتكلم باحدهما ورسته د دې متکلم په دې خبره باندې علم د شدید یو کس نو دې کې تفصیل څنګه راغلی دی تفصیل د دغه وجه نه راغلی دی چې مخاطب د متکلم ته دا خبره معلومه ده چې په دې کې څه دی او څه ده خدا ورته پته نه چې آیا دا سړی دی او کله چې کېده نو د علم د متکلم د وجه نه په دې کې چې راغی چې تفصیل راغلی دی لکه رجل فی دار امرأته وما احد خير منك ما نفيدا دا احد چې بغیر د ثانه یلکه مان کنه احد کې دا احتمال شته چې دا خو مهمله مو ده چې قضیه مهمله ده مهمله دي چې کمیه د افراد په اړه دي هر څوک د ټول افراد له هر څه تک مباد افراد له هر څه دې څه لرکا ډول احتمال دا بیا خبره احد خیر من کته دا معنی ده کا پښتو کې وایي دا څه یو طریقه ده لکه دا شغل هغه رسانامي دا په څه کې هغه رشل شي ولکه هغه رشل هغه رفل د شي ولکه هغه رفل زمي په مستتر هغه فاعل او مبتل منه او شرور دغه لږ شي واقع شي بدل واقع شي دا اکثر نه هر ځانا کې دا په مسلمانۍ کې دا بحث راځي معنا پروتو او په دار رسول په دار رسول کې دا رسول څه کې لګا دا مخه نکره دا مبتدا واقع شوه دا څه څه شي راغله دا څنګه خبر راغله کنه نو چې کله خبر ور باندې مقدم چې تقدیم د محق او تاخیر راغلی دی او تقدیم د محق او تاخیر کې راځي هغه چې مفید تعالی دی اثر اختصاص لري دې وجنه علاقه دي چې شرایط تفصیل راغلی مقدم ادا مبتدا وسلام علیک سلام مبتدا د علیک چې څه دلکه خبر ده او سلام نکره ده د تفصیل واقع شوی موږ په دې فعل کې استمرار پیدا کوو ځکه استمرار خو په فعل کې نه فعل خو په حدوث دلالت نو د قصد استمرار لپاره دا فعل حذف کړ او دا سلامونه ملکه چې وګرځاو مبتدا وګرځاو او عليك وكفاره خبر کو نو اصل کې سلام من قبيل زماده طرف نه سلام عليك په تابانه فجعل المعرفه مبتدا معرفه په مبتدا وګرځي والنکره خبرا انا کره په څه وګرځي البته تقام خدام یو قاعده ده به اسمن راشي او المعرفات من نکره نو کوم اسم چې معرفه کاسه په مبتدا کې څه ده تعریف دی او څه خبر کې ترکیب دی تمامه دا خبره هم وان كان معرفتين او کله اسمونه یو دوار دي چې ولکه نو قد سره اشاره دي خبر ته وکړه چې په اولا او بهتر خدا د سره خبر به شي ویلکا مفرد لیکن کله کله خبر چې ماشي ولې ځکه ولې اصل په خبر کې افراد اصل په خبر کې افراد ځکه چې مبتدا او خبر په منځ کې هم خراب او تعلق او رفض تعلق په مفرد کې راځي په جمله کې ځکه جمله من حيث جمله خامخا د شي کې ده مستقل بنفسها ده نو دی وجنه علی کاټر په خبر کې افراد ده لیکن سره کله جمله چې واقعي خبر ورته کومه جمله خبر ورته کله خبر جمله اسمیه وي کله خبر جمله فعلیه وي کله خبر جمله ظرفیه وي کله خبر جمله شرطیه وي ټول مثال بیان او فعلیه تم سره کله جمله فعلیه راځي لکه زید قام ابو زید ترکیب کې مبتدا قام فعل ابو مضاف الیه مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه نه فاعل سره قام فعل سره فاعل نه جمله فعلیه خبریه دا خبر واقع شي د تر زیدو ترکیب د څه واقع کی خلق کدا چې شي لکه مضاف مضاف سره مضاف الیه نه دا ظرف مستقر په اعتبار متعلق پر ثبته یا ثابتو کوي ثبته په طرف فاعل سره د خپل متعلق نه دا څه شي واقع شي خبر د مبتدا لپاره مبتدا سره خبر د جمله اسمیا خبر یو واقع والظرف وضع جار مجذوب متعلق د متعلق د ترجمه پوری د اکثر په نسبت دی واقعي استقر على خط مثلا تقوى زيد في الدار تقدير زيد استقر في الدار ولا بد في سنتي اله کوم دا خبرو په کله د مبتدا خبر جمله اسمه راځي کله چې شی راځي نو دې کوتا یو قانون د تواري چې کله خبر جمله واقع شي موږ ویل چې کله د مبتدا برهان الله پیږي موږ ویل چې کله د مبتدا خبر شي راځي جمله راځي نو بیا اوس قاعده ده موږ مخکې دا قاعده ولې چې د مبتدا خبر کله جمله راځي جمله کله جمله اسمي راځي کله جمله دي شي راځي نو چې کله د مبتدا خبر جمله واقع شي نو په هغه کې لا بوجه ده ثانه یو عارفنا ولې لا بوجه ده عارفنا ځکه چې جمله من حيث جمله دا مستقله من اختیار دي خبره سمانه چې جمله من حيث جمله مستقله من اختیار دي خبره دا مطلب دی کنه جمله په خپل کور کې څه ده مستقله ده نو باقي کې لا بودی ده یو آیت او رابط نه چې دې ربط راځي د ما قبل څه سره مبتدا سره نو دې وزنه تعال پکې رابي پتی کې کله زمي وي لکه دا لکه مخکې زيد ابوه قائم زيد ابوه دلته عايتي چې چې ما قبل مقتدا کرا دي ابوه چې له زمي نه ده دا ما قبل مقتدا کرا دي لکه یا بل مثال د جملې فعلي چې وي کنه د چې وي لکه زيد خو چې آی ټول عمر د پاره چې شي نه ورکا زمير نه وي بلکې آی چې شي مراتله چې لکه کله زمير راتله شي کله الاسلام راتله شي مثال به څنګه لکه نعم الرجل ابو بکر دا نعم فعل دی او الرجل د چې شي واقع شوی لکه دا مقتدا او ابو بکر د خبر واقع شوی دی او د ترابی چې د الرجل کې افلام د چې د ما قبل سره چې راغله دی را بسره د ترابی چې دا لګا عذاب شوی دی ما هغه چې دا لګا من هو دا تر چې د اسیم نه اسیم نو منوانی منه نو دا منوانی موصوف دی من جار هو زمين مجرور جار تر موضوع په اعتبار متعلق سره صفات واقع شوی د چا لپاره د منوان موصوف سره صفات مبتدا او په دې رحم په اعتبار د متعلق ترجیح نه لګا خبر نو څنګه دا مې او بل حذف شوی د ذکر قرینه موجوده ده ولې موږ ولا سیم نو غړي منوان نو مان په معنا په یو دې هم سره نو الکه چې مخکې سیم تیر کو نو دا قرینه د دې خبرې چې دا روسته د عمله په معنا او قیمت ته بیانې کړه چې او سره کیږي چې ثالث مبتدا دا ده چې دا صيغه د صفات دي صيغه د صفات څه معنا ده چې فاعل ده او واقع شوی وروسته د حرف نه پنه یا د حرف او د اسم ظاهر ته شي ورکی عرف ورکی لکه اقائم الزیدانی اقائم ور اقائم کې حمزه د څه ده اوس ګوره دا تدریس لسونه دي اوس لسونه جرګه یو خدا د صفات مفرد دي او معبد د غفایل کې تسنیه او جمع راغلي لکه اقام اقائم زیدان او اقائم زیدون دا څه خو پکا دا خبره ده چې قائم استثناء د مبتدا زیدان فاعل او صرف مصدر د خبر قائم استثناء د مبتدا زیدون صرف مصدر او قائم مقام ته خبر او دریم دا چې دا ټول صفات یا صفات هم تسلیم آباد هم تسلیم یا صفات هم جمع آباد هم چې لکه اقائمان زیدان یا اقائمون هغه ته تفقه دا خبره ده چې اقائمان دا خبر مقدم دی زیدان مبتدا دی اقائمان کې یاله ګرځي شي دی عالم پوه شد دي نو حاضر لرا قسم اخر من المبتدا یو بل قسم د مبتدا دی چې د مسند له دې واقع شوی هغه ته د صفاتونو هغه صفات دی وقات دا صفات واقع شوی ته د حرف نه بنا لکه ما قائم زید او بعد حرف الاستفهام یو ته د ثاني واقع شوی دی حرف استفهام نه لکه قائم زید ورشر دا دی ان تر فاتحه په ورکه استفهام صفات دغه صفات ظاهرا چاته لکه ما قائم زیدانی دا قائم صيغه د صفات د قسم ثاني د مبتدا زیدان خبر قائم چې حمزه د استفهام او قائم چې د صيغه د صفات او زیدان چې د لکه د خبر قسم ثاني د مبتدا زیدان خبر په خلاف د ما قائمان زیدان کې دا قائمان خبر مقدم د زیدان مبتدا